سړی چې لیکلی دا ځای دی قال لن ارسله دا ځای دی واقع ده د حضرت یوسف علیه صلات وسلام دا غرونه یو ځل رالل لس روڼې وو د دانو اغشتو دپاره هر رور له د اوښي یو یو بار ورک خدای په پابندي ولګوله چې بیا راځې هغه خپل رور بنیامین به د ځان سره راولې او کرام نه وستاغه نو نه بیا د هغه دانشته او نه ستاسو دانشته چې زما وطن تم بیا رانشي دا رونه لاړل واپس پلار ته د دې باچا صفت وکړو چې داسې نیک دی او زمونږ یې دانه خدمت وکړو داسې عزت یې وکړو او باباجي دا زمونږ رور بنیامین دا زمونږ سره ولیږه دا تاسو ټوله واقعه بیان کړه نو پلار ورته څه وایي قال یعقوب علیه السلام ورته ووی قال یعقوب علیه السلام ورته ووی لن ارسله هیڅ کله به زه ونه لیږم دی ارسلو زه لیږم مسله دا ده چې دا لن چې راشي په مضارع نو دا نفی هم کوي او نفی سره تاکید هم کوي مونږ ته به استادانو معنی کوله چې لن د دغه دپاره دي تاکید بلن یعنی نفی تاکید بلن چې نفی کې او تاکید کې په لن سره نو ما وی دا نفع نفی هم راځي او تاکید هم راځي او عجیبه دا دی چې د مضارع په مفرد داخل شي نو اخر کې زور ورکوي فلن ارسله هیڅ کله به زه ونه لیږم دی معکم تاسو سره یعقوب علیه السلام بچو ته وی بچو دا ستاسو رور بنیامین دا به زه هیڅ کله تاسو سره ونه لیږم حتی تؤتونې تر دې پورې چې تاسو راتللو کې ماته موثقا په یو کلکه واده من الله د الله کلکه وعده را سره وکړي او قسمونه وکړي او څنګه راته ووایې لتأتنني چې خامخا خامخا تاسو به راتلل کوئ ما ته به په ده باندې دا بچی چې د سره ولیږم دا بچی به ما له خامخا راولې لتأتنني چې خامخا خامخا تاسو به راولې ما ته به دا بچی زما الا ان یحاط بكم مګر که ګیره وشي په تاسو ټول په یو ځای کې مړه شئ حادثه د باندې راشي نو چې تاسو مړه شئ بیا به څنګه دی راولئ فلما آتوه هر کله چې هغوی ورکه خپل پلار ته موثقهم هغه کلکه واده چې دا یې وکړه بزرګان نه دي عمل په اسبابو کوي ښه په اسبابو باندې به ګورې عمل کوې اسباب به غورځوې نه دا نه چې ارس بس اسباب وغورځې او وی الله هر څه کوي ټیک د الله هر څه کوي خو د الله وینا څه وایي د الله وینا دا وی هغه د رسول الله طریقې ته وګورئ رسول الله صلی الله وسلم به اول اسباب استعمال کړو او بیا به اعتماد او باروسه په اسباب ونه کوله په الله به کوله میدان جنگ ته به چته نو زغره به اچولې وه که نه به یې واچولې ډبل زغره یو ځل په جهاد کې ډبل زغرې اچولې وي دا اسباب دي خو دونه به وی چې ربه دونه زما وس دی او اپل او مې دغه نشته زمیدار به دا نه وی چې بس الله به راله جوار کوي الله به راله غنم کوي د الله حکم څه دی الله خو کوي خو حکم یې څه دی حکم یې دا دی ځمکه واړوه جوار وکره غنم وکره اوس په الله اعتماد وکړه الله به کوي دا دونه خو ستا وشته که نه دا دغه که ته وې پېښور ته ځم الله به مې بوځي نو ټیک د الله دې بوتلی شي خو د الله وینا دا ده چې پېښور ته د تلو کوم اسباب دي لږ خو داسې پاټلی پورې ورشه که نه هلته پلانکوچ دی هغې کې خوښېچه که نه اوس دا پلانکوچ روانوله او بیا په لاره کې به هغه ځای ته رسوله دا د الله کار دی نو وایي نو دیم دا وایي ښه چې پوره د دین ارس معاهدې او هر څه دغه کړې نو بروسه په معاهدو نه کوي بروسه په الله کوي قال, قال الله قال حضرت یعقوب علیه السلام وی دا به داسې نه وی چې قال الله الله وی نه قال یعقوب علیه السلام وی الله علا ما نقولو الله پاک چې دی په هغه خبره چې موږ وایو وکیل ګواه دی الله زمونږ او ستاسو په دې خبرو باندې ګواه دی خیر چې روانېدل باباجي د خپلو بچو ته نصیحت کوي چې بچو تاسو لاړ شئ نو چې مصر ته ننوځئ که نه نو په یو دروازه مه ننوځئ پخوا به د ښاریو نه دیوال ته د هغې به دروازې وي او په هغه مختلفو دروازو به خلک ننوتل پېښور کې مو که نه دا د سرکې دروازه او دا د بیرسکو دروازه او دا د شنغرۍ دروازه دا دغه به نو دې هم ورته نصیحت کوي چې بچو یولس کسان یو دا یولس دا هر یو داسې ښایسته او غټې غټې باډې تنې یولس کسه چې په یو ځای باندې د غټو تنو والا رواني او خلک وته ګوري نو خطره د څه د نظر وقال اوی یعقوب علیه السلام یا بنیه ای زما زامنو لا تدخلو تاسو من نوزه مصر ته من باب واحد د دروازې یوې نه د یوې دروازې نه من نوزه وادخلو تاسو نه نوزئ من ابواب متفرقه د دروازو بیلو بیلونه څه په یو دروازه نه نوځې څه په بله دروازه نه نوځې دا هسې زما د زړه یو دغه د ارزو ده ورنه چې الله پاک څه کوي که نه هغه څوک رایسارولی نشي وما اغني عنکم او زه فیده او زه به فیده ونه رسم تاسو ته من الله د الله نه من شیء د څه شي نور هر څه الله کوي خو د هغه اسباب دي ان الحکم نه ده فیصله الا لله مگر د الله د پاره د نور چې الله څه کوي کامیابی نه کامیابی علیه توکلتو په دقې الله ما باروسه کړې ده په دغې الله زما باروسه ده او زما سبق د نورو خلکو تم دی وعلیه او په دغې الله دی فلیتوکل المتوکلون باروسه وکړي باروسه کوونکي طالبان سوال کوي چې په دویم ځل باندې ځي نو حضرت یعقوب ورته نصیحت کوي چې بچو په یو دروازه مه ننوځې په بیلو بیلو ننوځې خو چې اول تلله نو ورته دا نه وایي چې بچو په یو دروازه مه ننوځې په بیلو بیلو ننوځې اول یې ورته نصیحت نه کو او اوس ورته نصیحت کوي دا ولې ځینې خلک وایي ځکه مخکې لسو او اوس یولس شو نو لس دونه ډیر نه ښکاري او چې یولس شي نو بیا دغه ښکاري ډیر حقیقت هم دا دی تاسو چېرته د لسو کسانو جماعت جوړ کړئ نو او روانې کې نو دونه ډیر نه ښکاري خو چې یولسم وسره کې ته به وایې دا دوچن دي دونه ښکاري څوک دا وایي لیکن ښکلې خبره دا ده مزري استاد وایي چې نه اول چې دوی په دروازه باندې ننوتل نو داسې رنګ او شکل یې لکه شپانه ساده پاده چې مصر ته ورننوتل چا ورته خیال هم نه هغه به وي مړه چېرته یو دیهاتیان او بانډچیان رالل شپانکر شپانه رالل نظر خو علي لګي چې په توجه چاته وګورئ خو چې کله بیا رالل او باچا د ده بې اندازې اکرام او عزت یې وکړو په شاهي مهمانخانه کې دیره کړلو بې اندازې عزت د دیو شو نو په مصر کې مشهوره شوه چې دغسې د کنعان یو وفد راغلی او باچا صاحب یې بې اندازې اکرام وکړو نو حضرت یعقوب علیه السلام وایي چې تاسو بیا ننوځئ نو د مصر خلکو به تاسو ته دغه چې وایي دا خو هغه خلک دي چې هغه باچه مخکې دغه کړی اکرام یې کړی نو د خلکو به تاسو ته توجه وي نو چې توجه وي هسې نه نظر مو نه وایي چې د چا د ته توجه نی پروی مکوه خو لانجه هغه وخت کې جوړیږي چې د چا د ته مخ را وګرځي نو بیا د باندې نظر لګي خ... وعلیه او خاص په دغه الله فلیتوکل المتوکلون بروسه دی وکړي بروسه کوونکي دا بچ زامن روان شو د یولسو کسانو قافله د روان شو تلل تلل چې مصر ته ورسېدل چې باباجي ورته څه ویلي په مختلفو دروازو باندې څوک په دې دروازه او څوک په بله او څوک په بله ورننوتل ولما دخلو هر کله چې هغوی ورننوتل مصر ته من حیث د هغه ځای نه امرهم ابوهم چې امر کړی و هغوی ته پلار د هغوی نو مسله هم دقه وه چې زامن هم په دې پوهېدل چې الله څه کوي هغه به کوي د الله کړه زموږ نه چې دی دا نه منې کوي ما کان یغني عنهم فیده نه رسوله هغوی ته من الله د الله د طرف نه من شی ان څه شی نو وایي چې هلکه دا تاسو ته فیده نه رسوي نو بیا ولې بیل بیل ځای وایي دا صرف د دې دپاره چې د باباجي ارزو وه چې د باباجي خبره ومنو الا حاجتا مګر دا یو ارزو وه فی نفس یعقوب په نفس د یعقوب علیه السلام کې قدواها چې دا دغه دی دا ارزو هغه بیان کړه قدواها چې هغې بیان کړه چې بچو دسې دسې وکې و انه او یقینا دا یعقوب علیه السلام دا څه معمولي کس دغه نه وهستي لذو علم هغه خاوندو د علم الله ډیر لوی علم ورکړی و هلکه دا سبق یې چا نه ویلی و چې دی خاوند د ډیر لوی علم و وی هېڅوک یې استاز نو الله ورته هر څه ښودلي وو لما علمناه د وجه د هغې نه چې موږ تعلیم ورکړی و هغه ته ولکن اکثر الناس لیکن زیات خلک چې دي لا یعلمون هغه نه پوهېږي خیر لږ به ووایو دا روڼه په حضرت یوسف علیه السلام ته ورلل ورته وی حضرت هغه زمونږ رور چې تا غوښتلی و چا به راولې هم راوسته دا دی وی ښه ډېر هم ښه وکړه درته به پته ولګي چې زه ستاسو څومره عزت کوم اوس دا تاریخي واقع د مزري بیان کړې ده چې کله غرمه شوه وی هر سړی دوه دوه کینې پوه شو انا نه چې میلمانه خو دې شو که نه نو ګورې لانجې به راته نه جوړی چې اوس په یو تالي راته څلور کسه کینې د چا ځای ته ورشي څلور کسه به دا پنځه کسه به درته کینی نو په دا یو تالي باندې به پنځه لاسونه څنګه راځي او دا به ایساریږي څنګه هلکه ښه طریقه دا ده چې دوه دوه دغه کوي کینوي چې بس سره خپلو کې نغمي خبرې هم کوي یو د یو طرف نه او بل د بل طرف نه نو دوه ویې لکه دوه دوه سره کینې چې دوه دوه سره کیناستل د لسو کسانو خو پنځه پنډې جوړې شوې دا یو بنیامین دا ځان له پاتې شو دی وی کاش چې زما خپل رور یوسف ژوندی وي نو نن به ما سره ناس وي حضرت یوسف دې ملګرو ته وایي هلکه ستاسو دا رور بیل پاتې دی که خوښه مې دا به زه ځان سره کینوم وایي ښه صاحبه کینوه په میدان کې دیم کیناستو ډوډۍ وخوړله چې بیا شپه شوه وایي هلکه هر سړی سره دوه دوه اوده شي لکه دا اوس که نه کمرې دوه دوه کسه سره دغه شي دوه دوه اوده شي هغوی ټول پاسېدل پنځه کمرې وې دوه دوه سره اوده شو بنیامین بیا پاتې شو ځان له یوسف علیه السلام دې روڼو ته وایي چې دا ستاسو یو رور خو ځان له پاتې شو که نه که ستاسو ښه وي دا به زه د ځان سره اوده کم وایي ښه ده نو د ځان سره بوته وایي ټوله شپه د ده رور وایي چې زه به ده بویولم او ستا پلار څوک دی او یعقوب دی او مور دې څه ده هغه راهیل ده او دا ټولې پوښتنې رانه به کولې کولې ژوند دې څنګه دی بچي دې څنګه دي شته او که نشته دا ټولې ورته ووې وایي دا دونه خفګان ولې کې وایي خفګان او ژړا په دې کوم چې زما خپل رور یوسف او هغه راله دې روڼو مړ که ورته وی یروره یلکه ملما نو هغه مړ شو نو خوښه دی نه ده چې د هغه په ځای زه ستا رور شم نو دی ورته وایي ستا په شان رور به چاته میلاویږي خو ته خو زما د پلار او د مور نه نه شوې که نه نو رور خو هغې ته وایي چې ستا د پلار او د مور نه نو نه ته د یعقوب علیه السلام نه شوې نه زما د مور نه شوې دقه وخت کې و یوسف علیه السلام په جړا شو او ځان ته یې راترغاړه ایسته او ورته وایي انا اخوک از شامس زه ستا رور یم بیا چې دی دا رور ورته وایي چې حضرت ما د روڼو سره ملیږه دا خو مینانی روڼو دي په عذابۍ مې وایي نه روره لاړ شه چې اوس زه هم دغسې روږ شوی یم پلار راپسې جاړي چې ته مې سار شې باباجي خو به د خفګان نړوش وي وایي چې هر څه کیږي زه نه ځم وایي ما سره قانون نشته په کم قانون دی سار کم وایي چې څه طریقه یې هغه وکړه وایي ښه زه به تا باندې د غلا تهمت ولګوم چې د غلا تهمت د باندې ولګوم ته خفه کېږه مه په دې طریقه به دې زه ایثار کړم وایي را باندې ولګوه نو بیا هغه رستو هغه ټوله واقع بیانیږي نو هغه به په ده باندې دغه وکړه ده سره غلا راووته او هغه غلا کې بیا د ایثار کړو انشاءالله به بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ حالات درست کړي یا الله زموږ عقیده درست کړي عمل زموږ درست کړي معاملات زموږ درست کړي خدای اخلاق زموږ درست کړي یا الله خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په احادیثو باندې هم ربه صحیح پوی کړي ربه د قرآن او د احادیثو اتباع زموږ نصیب وګرځوې ربه دا قرآن او حدیث زموږ مقصد وګرځوې زموږ نصب العین یې وګرځوې ربه د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکړي زموږ بچو کورنو ته هم ورکړي په قبر کې مره بده دی خیر راکې په ورځ د قیامت را بده دی عظیم خیر نه مته موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي دا معمولی کېناستل الله زمونږ او ستاسو ټولو دپاره ذریعه د سعادت او د کامیابۍ د دنیا او د آخرت وګرځوي الله زمونږ په عمرونو کې برکت واچي الله پاک زمونږ بچ کورنو کې برکت واچي الله زمونږ حلال کاروبار کې برکت واچي الله موږ له د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زموږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي د اهل اسلام چې څونه بیماراني الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي ډېرو ملګرو دعاګانو دپاره ویلي دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې کورونو کې هر قسم بیماراني الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورکړي وصلی الله تعالی